د پنځلسمې سپارې سه حصہ تلاوت کړه سورته کاف پدې کې سورته کاف لن مقصد دو مسلې یو مسله داوا چې عالم الغیب زیما پویا پا پټو سيزونو خبردار زیما او پاغه صورت کې سلور واقعات ذکر کړي او دیمه مسله اور سره تابع وا د دنیا سپکواله ما چې کوم آیات دې کریمه تلاوت کو نو هغه د دې دوی مضمون سره تعلق لري چې د دنیا سپکواله لري د دنیا د سپکوالی درې وجه بیانې چې دنیا ډېره خصيصه ده ډېره سپکه ده داغه د وجنا دین د نه پاتې نشي د دنیا د وجنا چرتا دین کې ستا رکاوټ او نقصان پیدا نشي نو چې کله یو مسله اهم بیان کی نور سرا زمن کی یا رسو یا منس کې د دنیا سپکوار خامخا بیانې ځکه انسان ډېر کمزور دی عاجز دی کله کله د دنیا په لار روان شي نو چې د دنیا هغه روح اختیار کی نو د دین هغه لار او روح کې پاتې شي او د دنیا د روانې دو غنې لارې وي یا په مال په روان شي د مال مینه ونی شي او د مال هغه مینه خپل کی نو خپل د دین هغه لار او هغه مینه پاتې شي یا د بچو هغه لار خپل کی د بچو د خواهش په تابعداري روان شي وی بچې مې دې مال مې دې بارال خډې روخ دي ډېر لار دي د دنیا د حاصلولو راس نه چې انسان د دنیا په حاصلولو لارو روان شي او هغه د حاصلوالي هغه سلار د دین د توحید او د سنت او د قران هغه ته پاتې نشي نو ځکه داغه د سپکوالي بیان کله کله کې قران کې چې کله یو هم مضمون بیان کې د توحید یا د سنتو نور صدا د دنیا د سپکوالي بیان کې او موږ وینو دا رنګ نن سبا خلق چې سوره ده نو اکثر د دنیا په لارو روان دي هغه دین هغه معمولی لار چې هغه منځو د دین هغه معمولی لار چې هغه یو شاهو زکاتو هغه یو روزه هغه یو حج کله کله پاغه روان شو یا د وجه د طبیعت د خلکو نه یا د وجه د خلکو د خبرو نه نور هغه اصل روح او هغه اصل لار د دین امنګه پر خو دی دا نو په دې صورت کې هم هغه ته اشاره کوي او چا چې د دنیا غلار او روح اختیار کو او د دین او د انبیاو د صلحاو او د بادشاہانو د سوي خلکو اغلار پر خو دې یا ساده تباہ او برباد نشي یو لار په دې صورت کې د پیغمبرانو بیانې د موسی علی السلام او د خضر علی السلام د استاد او د شاګردۍ هغه روخ او هغه لار بیانې چې څنګه یو استادي کړي وا او څنګه شاګردي کړي وا بل بیان د حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې چې نبی علیہ الصلات والسلام کملار هغه د دنیا اغلار هغه پر خلوا او د دین په لار روان شو نو پاره روان شه چې د سبا د لارې د حالت پته متنشتا سبا بکی سا بل د بادشاہانو چاغا د دنیا لوی بادشاہ او خنیک بادشاہ بادشاہان دی دي دو قسم خلق دی خاو بد بادشاہان هم دو قسم دی خاو بد دی صورت کې دا خو بادشاہ بیان کوي چاغا چې چا د اولیاء لار خپل کړي وا وګوره اصحاب کاف چا سره نیکان خلکو خپل پلاران خپل رونا شای دربارونه چا خلاف د شریعتو خلاف د الله راغه پر خودو هغه دلارو هغه منزله خاخوش کې دشته غارونه هغه غوړه کړه نو هغه لار هغه د کامیابی ګڼله د کامیابی لار په بادشاہت نه و د کامیابی لار په سلطنت نه و د کامیابی لار پاغلوی نوابی او پاغا شای زینو باندې نوا جناو هغه ته ملاو سره دا غي ناغه هغه سيزونه پر خودل او صوفیو تختونه هغه پر خودو لال د سمستو او د غارونو د خارو د ګټو هغه خوبونه پای کې ملاسته هغه غوړه کړه نو دې صورت کې داغي تاریخ من ته بیانې کدا انبیاء علیہ السلام پیروکار جوړ شوې د سې بادشاہانو پیروکار جوړ شوې د سې حق پرستو پیروکار جوړ شوې نو چې داغي چا ملګرتیا کړې دا قران داغي تذکرہ کړې دا یو ناکار شعر او ډیر خبيث دی نجس العين دی چاغه تکل بو سپه او هغه سپه خبيث دی خود سا اصحاب ها داغه نیکانو بندګانو دا اصحاب کاف ملګرتیا کړي وا نو قران دا تذکرہ وکړه چا چې د نیکانو ملګرتیا کړي دا یا ساده داغه تذکره اپ تاریخ برازي ودا سره چې د فلاني مولانا ملګرتیا کړي وا په دې کلی کې خلکو باز خلکو هغه مشرانو نوجوانانو الګانو دا پرسو تایید او مرسته کړې وا نن دا غي نمونه په تاریخ کې موجود دي او دا غي نمونه راغلي دي دا نو دا حسبینم برازي او قران کې چې د سپینم قران کې والي کلب کې سو حروف دي درې نوام دیش نه کې تا تا دنو پاغستلو د سپی او اخر اصحاب کاف کې تاسو ملاوي سره خبيث شي یو انسان چې هغه ډیر بیکار دی او هغه یې ډیر بیکار دی ما هغه ځان خکای نو هغه دا نیکانو دا پرسو مجلس کې ځان شامل کړای مرګ ته کاوه هغه سره مرسته کوا دای تعاون کوا داغه چې سنت دین کار دی پای کې مستقل استای سره کاغه غواړي او کنه غواړي ورستا ملګرتیا شوی دا وګوره کا سو غواړي او کنه غواړي دا صاحب کاف ملګرتیا سپیکړې و د سپی باقاعده نو مو تذکرہ اصحاب کاف سره راغلی دا کته غواړي او کنه غواړي خود سپي بیان اصلو تکاف کې راغلی دی دا یې په واقع ها وی مالا کته دې رمضان دې دین دې کې چته نه نه نه دا واک کوم کوم کوم الله ویني بس الله خبر دی په دې صورت کې دا خلکو بیان کړي چې الله وی دا غي سره ملګرتیا کوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهو ولا تعد عیناک عنهم تريد زینت الحیات دای منځ کې راوړه دا جمله سواقیات مخکې بیان کړ او سرسو تای ولې راوړه وی مړه غریبانه اجز خلک دې ملګرتیا سره زما سکی د دې طالبانو حافظانو زموږ مليانو ملګرتیا کې د خلکو څه فائدہ شو ورته نو دا ورته باندې چیس کی لا ورته باندې خوراک او روټي کوي ورته باندې د کرای پیسې مو سکلې یعنی هغه باندې په څه کې څه فائدہ لمړه دا واقعي ولې رولا دا واقعي ولې رولا باز خلک بادشاہانو ته تسخیری اسه بادشاہي جازونو کې لږی ګوره مزه کوي مالا باز خلک اولیاء الله ته تسخیری وګوره سونه کار خلک دې مالا د الله په دین مین دي بعض خلک د انبیاء علیهم السلام هغه مینی او پیروکاري ته فسخيږي بعض خلک هغه لاکار اسونو ته فسخيږي مال او دولت ته دا ټول مجموعه قران په دې صورت کې ذکر کړه کبا شاهدا خود دین سره ک پیغمبري دا خدا کاولیاواله دې او خدای خو یا ساته مال او دولت د کامیابی سیز نه دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مسکه راوړه اسنه چې مال په روان شي شپاور د یو کړی دا اسنه چې د بچو په خواهش په روان شي بچو یو بودا وي خاجه ابو داو کا خا دا نمونه چې دا جایز دی او که جایز نه دی مالا بدا سه واده کې حبشیه څه چې د غوال تاسو څه چې پیغمبر غوالي دا نه وي سچ یا الله غوالي ډیر نه موري دي دي حبشیه سچ دی ارمانی او هغه را توا چې هغه د پورا کم هغه تابعداري وی او کني وی اپای خوشاله ده د الله وی او کني وی پیغمبر ودود القبر فی عینک تری و تر عین غیر کافی دیارک ستا د خستا سترګو کې با د قبر چنجیو ګرځي او ستا د خستا کور کې با ستا خستا ګاری کې با د بلچا ها سترګې غړي بیا زه خستا کو دې کې بدانی کا کا مزه کړې ول مړه هغه هغه پکې مزه کوو خسته ګاډي هغه په کې هر څوک سراونو او بیا یې کې پر څوک مزه کوي بیا ودود القبر فيه نه کړو دا دنیا د تماشې او د نماشې ځای دی او دا دنیا د عبادتونو د ګټلو ځای هم دی د اخر اوس هر انسان له سوچ په کار دی سو په کې لګیا دی اے بازار دی دکان نه خلک کاروباري څوک یو کاروبار چلے څوک بل کاروبار چلے څوک دې کې فایده ده څوک دې کې فایده ده څوک دې کې ډېره فایده ده څوک دې ار یو دې دنیا مثال دی یو بازار دی دې دنیا مثال دی یو بازار دی یو ها پای کې خلک کاروبار کوي او ماخام بیا دې خپل اغاستو لزان نسي زمونږ د دنیا یو بازار دی دی که ار یو خلک کار کوي او ماخام بیا اخیری زه لس کاله عشر کاله پس بیا زمونږ بل مقام دی څنګه چې خپل جونګړې له خلک ځان نه سي دکان کې شپه خلک نه کوي بازار کې خلک شپه نه کوي چې ته چوکیدار یو نیم دوی چې ته به وخت شي شپه نیمه وږي ټول خلک بیا خپل خپل زینو ته رواني زمون مقصد رونو د اخر دی او اخر ته تک دی دنیا کې دوره غټل اولاد به رولیا کولیا ګرځي په خپل په بد حالت وي او د گاړو د جزازونو مالک وي خوراک به د خوراک سره خوراک نه حالت یې ګوره په دین باندې یو روپۍ لګول نه یا ساتي چې کم خلکو په دیندارو په دین باندې کوشش کړي د لګولو هغه الله ډیر مال ورکړي ډیر مال د قران او حدیث مجموعي دی په دې باندې د حدیث کې راځي یو سړی مال لګي په دین باندې په دیندار علماء لګي په داسې زینو باندې لګي د دین په غربا په خلکو لګي پاغه باندې سار نتر ماجیګر پورې دوه فرشته مقرر دي صاحب د بخاری حدیث ته چټه خلک وو یاره مړه دا خو بسیله به ګټو په دې خلکو به لګو موږ به سوګو بچی به سوګو معلوم چې وکول پکار دي کنه باز خلک دا شیطان وسوسه چې حضورګونو روپې په دې غریبان لوګو ما په علماء او په دې مدرسو په دې جماعتونو لوګو ما اله به دې لګټم نو خدای تفسیر لاندې هغه لیکي چې الله ډېر غیرتی بادشاہ دی الله درې وادي کړی دی قرآن کې کړی سپین کاغذ نه دی کړی شیطان وسوسه اچي د سيزونو الشیطان یعدکم الفقر بل څنګه دی بیا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ په یو شوبه کار چلیږي روان دی ته خکوري ویني تامه کې سیز روان دی چلیږي چې په دې باندې خرج کیږي ورکه پکې خپل وس خدا سي سل دی وس کیږي د سو دی وس کیږي زر دی وس کیږي پنځو سو وس کیږي داس دی وس کیږي او کته دا دنیا لري کې نه ښه کته موږ ډیرم جمع کوو دوه ملګری وو روانو پیسې یو لا یو هغه پیسو له غوډي ور کړې نو چې بازار را نږدې شه هغه ملګری ته لکه څه چل دی جیب ته لاس ته وی ولې خرج کې وی نه مړه رسول مې غوډي ور کړی یو بل غوټه ور کوم چې زه پرانه زم پرانه زم د بازار نه وته بیا ته ملاس کولاو نشي اځه نه زیاته نو چې کله غوټه ورکم نو چې کولاویږي زه مې نه کولاویږي نن منګه هغه چل کړل دا چې کله پروګرام ته ګوري ویني چې دا سیزه زما مخ کې موجود دی او د دین په کار شوبه کې دا کار چلی او روان دی سترګې پټې کا په اځه کې خرج کوا دا لګي لګي جمع کیږي ان شاء الله دا د پس د مرګ او د قیامت کې بیا پته بلې او د چا د پاره مکوا لله فنا کوا حدیث کې راځي ته چې په خلاص باندې خیرات کې کنه نو چې کس لاس نه خبر نشي نو شیطان دا وعده کوي خدا ها ته الله وعده دې شیطان وسوسه اچي د بخل الله يعدكم مغفرة منه وفضلا ها ابو هغه فرشتي دعا غواړي اللهم اتي یا الله ورکا منفقم د خیرات کوم کی تبدلا او چې کوم سره ایمان نه لګي کوم دغه باندې کوم حدیث وره دغه پټ ډېر خلک کی هغه چې غریبانان ډېر خي خپل زندګۍ کې مالي حالت داسې ولید چې غریبي خسخي سخاوت پکې بعد چې لګوندې پیسې مال دولت راشي نو هغه داسې موقعو کې بیا بالکل داسې شي کنه چې شنه ګټه شي بیا نه هغه وخت کوشش کوه وروړه ستا کاروبار کې ستا نوکرۍ کې ستا ځمېداري کې ستا په اجر شس کې باندې اخی ایک خیر نه مچي ستا مګه ته کم تکالیف را رواني ابد تاسو نه ابدر دا الله اسانه رکاوټونو ټول الله ختمه زما اپریشنو دا اوس میاش ممخ کې سخت اپریشنو تکلیف وو ما چې د کوم سیز واده شوی و نو ډاکټرانو واده کړی و ما څه د یو سیز معمولی جاری غوندې و او دا غیر او لګه او قیمتي سیز هم هغه پړې کې الله دا خبره واچولې مثلا مقصد دا دی چې ته دین یو شوبه لګیا ده د دین په شوبه کې ما لګاو دا به زی نه دي ها نو د شیطان او سسیری بیان په دې کاو چې د دې دنیا نه یو بل دنیا زمنګ مخه ترا یو بل کور زمنګ مخه ترې څنګه چې د دې کور د پاره موږ تیارې کو هر قسمه چمنونه هر قسمه چې موږ داګه د پاره کوشش وکړو لکه حدیث کې راځي سره یو سره اعمال ډیر کې د جنت کې چې کم ځای دی جنت کې هغه به الله خسته کوي د د په اعمالو جنت کې خسته ځای د د په حلیا په اعمالو به جوړیږي څنګه چې دا عمل خسته دی ډیر دی دا رنګ دا خسته عذاب الله نصیب کوي الله دې موږ ټول نصیب کړي مسلمانانو بهرحال نو هغه سالک دا خو ویلو او بالله هغه یو بلم وای وی وکم من سهین ماتا من غیر علت وکم من علیل عاشاحین من الدور وی ډیر سهی آسام لپراتی ٹھیک ٹھاک بی تاسو به شپې غب شکولو کوي سات چې دا کټ نه صادق لرګې لکه پاسه وې کنه او ملي ډیر ګلکاری هر قسمه په ناوی باندې شوی وي او هغه ناوی هغه راشي هغه کوتا او داغه په خاون باندې د مر فیصله شي او دغه ستلار شي دا د دنیا نیمګړی زندگی دا کور جوړ کی نیمګړی اتفاق شي خزر راشي او ملاوم نشو سناوي دا د دنیا زندگی دا لري زمونږ یو زه یو بیمار لته مخ په خورته نو هغه بیمار سره د ریډینګ هسپتال او قسمه خلک راځي نو یو بوډاو هغه انتظارګاه کې هغه نه اوسو هغه ډیر جلل مای بابا ته خو ډیر جاله وره بچی له سخت دی وینا بچی په بچی نیم مړ اسم راځي خو یو افسوس کوم افسوس د سکه وی افسوس دا کومه چې زما موږ د مردان بشخاریو او زما دی بچی ډېر خسته کور جوړ کړ ډېر خسته وسه په کوکو او بیګا سه حادثه منځ کې راغله وا چا پیټه دې کړی او نو ول سر باندې لګیدلې لکه مړیږي پاتېږي یا څنګه خزیمه صرف چابي هغه ته حواله کېدلو ته ټیکادار ارس برابرو ویننه ورم او سبا دې کوټه ورم نیمګړې کوټه پاتې شه کور پوره شو خو زما ارمان نیمګړی شو چې زما بچو ته وانه نو مې خیر پر مخه فکیږي ان شاء الله امید لرا چې الله ولا کور خسته کی نو ار یو په دې باندې چې افسوس کو چې زمنګ نه نیمګړې کور پاتې شو تیار نو چې دا هغه کور د پاره موږ لغون دي تیارې کوخه الله دې زمنګ او کورونم خسته کی د دنیا د کورونو سره سره مقصد می داو چې دې صورت کې وا انبیا دي که بادشاہان دي او که اولیاء دي دا حالت مخه تا کا چې دا غي د دنیا نه یو طرف ته شو او د دین په لار ګامزن شو روان شو او چا چې د دنیا لار روخ اختیار کړي نو دا غي د سپکوالي درې وجه بیانې او چونکی وخت مختصر دی هغه درې وجه چې جون دی بیا به ان شاء الله وایو واخر دعوان الحمدلله